د خلافت زمریان ځانګړي ښوونیزه روزنیزه هڅونکې او دعوتي خپرونه لښکر یو د الله په دې خپرونه کې د خلافت د اتلو سرښندویانو سره د زړه خواله کوو. د دوی خاطرې، د دوی کیسې او د دوی حماسې به د دوی له خولې اورو. له موږ سره اوسئ. د خلافت زمریان. زلزلت ارکانهم حطمت حطمت احلامهم زلزلت ارکانهم حطمت د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مؤمنو اورېدونکو او زړورو مجاهدینو الله دې وکړي چې د خلافت راډیو ټولې خپرونې به ستاسو لپاره ډېرې مؤثرې وي او ډېرې به ګټورې وي هیله لرو چې زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له اسلامي خپرونو څخه مثبته استفاده واخلئ او زموږ خپرونې تعقیب کړئ او مه پرېږدئ چې کفار ستاسې ذهنونه تخریب کړي. هغه خلک مه پرېږدئ چې په فکري ډول د خلکو ذهنونه پيچکاري کوي. نو قدرمن دوستانو! په نننۍ د خلافت زمريانو خپرونه کې راسره زړور او تکړه مجاهد، مټور او څڼور او زړور مجاهد ښاغلی عابد مېلمه دی. او دوی سره به وغږېږو چې دوی سره څه قصې دي، په کومه مفکوره باندې او په کوم فکر خلافت ته راغلی دی او پيل يې څنګه کړی دی. نو لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایو عابد صاحب ستړي مه شئ. الحمدلله زه د خلافت غږ راډیو ټولو اوریدونکیو مسلمانانو او خلافت مجاهدینو ته او ټولو هغو مسلمانانو ته څه هغو سره د اسلام احساس شته دی هغو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هغوی په نماینده ګۍ زه درته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وایم. نو عابد صیب که راته په پیل کې وې څه فکر درغلی و چې لومړی مو په جهاد شروع وکړه او جهادي مبارزه مو له کوم ځای څخه پیل کړې ده؟ اصلا لومړی جنګونه مو په کوم ځای کې راغلي دي او کوم تنظیم و چې تاسې ورسره په جهادي مبارزه کې پیل وکړ؟ الحمدلله مونږ څه اول ماشومان وو او بیا را لوی شوو او د مو ږیره په مخ باندې نه وې رغلي په هغه وخت کې الحمدلله په پاکستان کې جهاد شروع شو. څه کله پاکستان لال مسجد باندې اقدام وکړ او ظلمونه یې وکړو هغه ځای کې نو بیا بیت الله شهید رحمت الله علیه څه کوم و هغه په قیادت کې تحریک طالبان جوړ شو نو هغه راسې نه الحمدلله بیا مو مجاهدینو جهاد شروع کړه هغه ځای کې مو جهاد ته راپاره تو او د مو مشران الحمدلله مخلصین مشران دي ټول اول نه الحمدلله و هغو ښه په اخلاص سره دا جهاد پاکستان سره شروع کړو او په دي سره مو تام دا سوچ راغله او دا احساس مو سره پیدا شو څه آیا دا پاکستان سره دا جنګ کوي جهاد کوي ورسره نو دي سره به مو الحمدلله ورسره ودرېږو څنګ په څنګ باندې ودرېږو و هغه نه بعد بیا پاکستان سره مو جنګونه پیل کړو په هر علاقه کې مجاهدینو الحمدلله ښه صحیح طریقې سره جنګ وکړه او جهاد یې وکړه ورسره او ښه مردار او مرګ ژوبله ورته ورسوله او شهیدانو الحمدلله موږ ښه قرباني ورکړې د ټولو مجاهدینو او موږ په خپله الحمدلله زه اورکزۍ ایجنسۍ سره تعلق لرم موږ په اورکزۍ ایجنسۍ کې دیو اپریشنونه شروع کړو د هغه په موږ په هغه په وجه سره موږ هغو سره جنګ شروع کړ جهاد هم شروع کړه نو اورکزۍ ایجنسۍ کې الحمدلله موږ هېڅ ضربه ورته ورسولې پاکستان حکومت ته تقریبا هغه ځای کې په یوې علاقې کې دیو اووه زره فوج مردار خپله منلی او مېږ او هغه ځای کې لکه خونړي جنګونه علاقه کوم علاقو کې وشو هغو نمونه عرض تاسو ته جناح خیون لکه کوم تور غر علاقه باندې مشهوره وه هغه ځای کې مور سره الحمدلله ښه خونړي جنګونه وکړو و هغه ځای کې هم مردار کړو دیوم و موږ خپل الحمدلله شهادتونه ورکړو هغه نه علاوه ډبوري علاقه ورته یاده ورکه ځي جنسي کې هغه ځای کې هم ورسره ښې ضربې ورکې ښه خوندور جنګونه ورسره وکړو روغ پوجیان مو ونیولو و هغه ځای کې هم ښه ذبحه کړلو الحمدلله مو په مخ کې ذبحه شوي دي الحمدلله او هغه ځای کې ونه الحمدلله موږ اسلحې غنیمت کړلې او دینه علاوه بیا دیو نورې پروژې وې لکه نن سبا کومې دي افغانستان کې نګرهار کې دیو شروع کړي دي نو عابد صاحب په دې به هم غږېږو هلته چې تاسې کله پیل مو په پاکستان کې په جهاد باندې وکړ او هلته د پاکستاني مرتدینو سره مو مبارزه پیل کړله او هغوی سره مو جهاد کوه ډېر مرتدین هم وژلي دي هلته د پاکستاني مرتدینو په موږ چې تر کومه حده اورېدلي دي چې هغوی له اورکزیانو سره او همداراز نورو مؤمنو مسلمانانو سره ډېر زیات ظلمونه کړي دي او ډېر وحشتونه یې کړي دي او د هغوی د وحشتونو او بربریتونو په اړه باندې کوم معلومات لرې که نه چې هغوی کوم ظلمونه کړي دي پاکستانیانو. نو بس دا خو جوته خبره ده ټولې دنیا ته الحمدالله معلومه خبره ده چې لال مسجد باندې کله دیو اقدام وکړ. وخت ځای کې د مو هغه فتمنې او پردناکې خویندې چې کومې وې هغه یې د یو لال مسجد نه اوچتې کړې او امریکې ته یې ورکړلې او هغه ټولو ته معلومه خبره یې جیلونو کې هغو سره څه څه وشو او هغه خبرې د میډیا باندې د بیانېدو وړ نه دي داسې خبرې دي چې هغو سره د یو ډېر زیات ظلمونه وکړو هغه نه علاوه د مو عوام به د علاقو نه تلو کوز پېښور ته او کراچۍ ته به تلو کوزو علاقو ته به تلو هغو سره د یو دومره ظلمونه کولو سره کوز یې به کړل ګاډي نه یې به راکښته کړل و هغه ځای کې به جېل ته یې به واچول او بیا یې به تقریبا میاشتې دوه بنې درو بنې یې به روډ بنې وغورځول او په اخترونو کې به تقریبا خلک خوشالیانې کوي او دیو موږ ته هغه بندي ورونه مجاهدین په روډونو بنې غورځولو دا ټولې دنیا ته شهیدان کول یې به او په شهادت یې به رسولو او د کورونو کورنیو والا دپاره زور دپاره یې به په روډونو بنې غورځولو نو دا کفر خو ټولو معلوم دی او دی په واجه سره الحمدلله مو دیو دا خو څه واجه نه دیو دا کوم ظلم کول مو سره خو دا خو د امریکې بچای دی صحیح په امریکې بر بناغ ځای نه ورته ویلو چې یاره اپریشن شروع کا بس دیو مو باندې اپریشن شروع کړه بس دی په واجه سره دیو ډېر ظلمونه مو سره وکړو هغه ظلمونو په واجه سره الحمدلله مو خې ضربې ورکړلې او خې سره وکړو الحمدلله و هغه نه علاوه څه کله مو دی سره جنګونه شروع کړو شروع کړو نو بیا بدی قومی خلقو که بنده څه غلط خلقو مرتد څه هغه بدیو تقریبا مو ته را پسولو د لخکر په نامه بنه لخکر یو نوم یو نوم بنه به دوی را پسولو بس نوم یو تنظیم نوم به و چوک په انصار الاسلام په نوم بنه و چوک په توحید اسلام په نوم بنه و سی بنه مې تاسو وورو کنه نو بس حق دی که موږ ته لښکرې جوړې کړلې او لښکرې الحمدلله د موږ په وجه سره الله رب العزت د موږ د اخلاص په وجه سره الله رب العزت وولو و هغو ته ښې ضربې میلاو شولې الله رب العزت ختم کړو و هغو نه الله رب العزت موږ ته ښه غنیمتونه میلاو کړو الحمدلله او د هغو غنیمتونو اسلحې الحمدلله نن په خلافات کې مو استعمالوو نو عابد صاحب دا چې پاکستاني مرتد پوج ډېر زیات ظلمونه کړي دي او لکه څنګه چې تاسې د لال مسجد یادونه وکړه واقعا چې هغه ډېره دردونکې واقعه وه او هغه هغه چې کوم ظلم شوی دی نو زه نه وایم چې دومره وحشت به په کوم ځای کې بل ځای کې شوی وي، ډېر زیات وحشت هلته شوی او هلته چې زموږ کوم مؤمنې او پتمنې خویندې وې د هغوی ډېره زیاته بې عزتي شوې ده واقعیت خبره ده نو اکثره خلک دا فکر کوي اوس هم لګیا دي چې دغه د خلافت مجاهدین چې دي دا وایي د پاکستان خلک دي په دې اړه باندې تاسو څه وایئ عابد صاحب؟ دا خبرې چې کومې خلک کوي نو دا هغه خلک کوي که نه چې هغه خپله باندې د زړونو کې منافقت لري لکه د چا غلامان وي صحیح دی الحمدالله موږ اول نه د چا غلامي نه دی کړې الحمدلله موږ صرف د اسلام غلامان یو د اسلام غلامي کوو او د دې په وجه سره الحمدلله موږ اوس پریم چا نه نه لاس چاته اوږد کړی دی نه مو چاته سوال کړی دی او نه مو چاته ځان چولی دی صحیح دی صرف الله رب العزت نه علاوه چې الله رب العزت سره اولا د موږ دا وعده وې چې موږ تا سره او د تا خدمت وره پورې کوو څه څو پرې موږ په شهادت باندې نه ورسېدلي اوس مې دا زموږ فرض ده چې د خپل دین نه دفاع وکړو خپل قرآن نه دفاع وکړو دا زموږ فرض دی انشاءالله تر هغې به موږ د خپل اسلام نه دفاع کوو تر څو چې موږ ژوندي یو او الحمدلله بس دې وجې نه دغه خلق چې کومې خبرې کوي د کومې پرپېګنډې کوي د کومې لاندې خبرې کوي دا خلق خپله لاندې دي دا غلامان دي په خپله باندې اصل کې د عیسی خلق دي د استخباراتو خلق دي او موږ به انشاءالله داسې خبره نه وي بیا خاص کر کې د پاکستان په باره کې کومه خبره کوي که نه نو الحمدلله یوازې پاتې یم کنه تر هغې پورې به زه پاکستان سره جنګیږم چې زه یوازې یم او چې تر څو شهید شوی نه یم ان شاءالله زمونږ اولنی دښمن چې دی پاکستان دی په خلاصو غوږونو واورئ مونږ مه بدناموئ مونږ د اسلام لپاره راوتي یو او مونږ هغه خلک یو چې د نبي علیه السلام په طریقه باندې روان یو او د خلافت لپاره راوتي یو هغه خلافت لپاره راوتي یو چې څو سوه کاله مخکې نبي علیه السلام یادونه کړې ده چې خلافت به راځي او په ټوله نړۍ به حکومت کوي او اسلامي او شرعي نظام به راځي لله الحمد. دا نو هغه خلافت دی. دلته ټول مخلصین راجمع شوي دي. موږ یو کفر سره نه جنګېږو. موږ ټولو کفرونو سره جنګېږو. موږ پاکستان سره هم جنګېږو. موږ افغانستان سره هم جنګېږو. که دلته تاسو فکر کوئ چې ولا اکثره خلک وایي چې دا اورکزي دي او پاکستانیان دي، نو تا د اورکزي ورور خبرې واورېدې عابد، چې عابد لومړی جهاد په پاکستان کې شروع کړی دی. نو عابد صاحب که تاسو راته ووایئ چې په اورکزیو کې، هغه اتل او زړور مجاهد څوک و چې ډېر زیات مرتدین یې وژلي دي او یا یې او حلال کړي دي چې تر اوسه پورې په زانګو کې د پاکستاني پوځیان خپل ماشومان د هغې په نوم باندې ډاري او ویده کوي هغه څوک دی هغه زړور مجاهد څوک دی تاسې ویلی شئ الحمدلله څه څوره د اورکزي مجاهدین وو که نه مخکې نه کوم شهیدان شوي دي او کوم ژوندي دي دغو الحمدلله هر یوه داسې ضربه د پاکستان پوځ ته ورکړې هر یوه مجاهد هغه ټولې دنیا ته ښکاره او خاص کر پاکستان ته کرار یې صحیح دی او خو هغه کې بیا خاص کر کې الحمدلله د موږ له کوم مشرانو لکه نن د موږ ولي دی حافظ سعید او تقریبا د دې نه علاوه ملا طوفان صاحب دی او هغه نه علاوه فاتح شهید رحمه الله دوی سره د پیل نه ته وې دغه مشرانو سره اول نه ته دوی سره وې چې دوی په جهادي مبارزه باندې پیل کړی او پاکستان کې جنګېدل لکه زموږ والي صاحب شو حافظ سعید خان او طوفان مولوي صاحب او همداسې نور مشران اکثره خو شاهدالله شاهد چې شهید شو دا نور ملګري زموږ مشران چې د افغانستان مرتد حکومت بادار امریکا د ډرون تیارې باندې په بېرحمانه ډول باندې هغوی په شهادت ورسول هغوی سره ته د پیل نه وې چې دغه جهادي مبارزه هغوی شروع کړې وه الحمدالله زه اول نه پیل نه هغو سره وم او هغو څه کومې ضربې ورکړي دي په خپله باندې پاکستان ته زه ورسره موجود وم الحمدالله توپان مولوي صاحب باندې د مو یو مشر مشهور دی توپان مولوي صاحب نومې هغه تقریبا اوره په خپل ځان باندې تقریبا دوه دوه نیم سوه کسان د پاکستان مرتد څه کوم دي هغه په خپلې چاړې باندې ذبحه کړي دي مرتدین یې ذبحه کړي مرتدین څه کوم د پاکستان مرتدین دي الحمدالله هغه نه علاوه څه کوم مشر حافظ صاحب دی الحمدالله دیم تقریبا خځ پاکستان والا فوج څه څوره مرتد اداره یری هغو کې الحمدالله مرګ ژوبله دین د موږ په مخامخ بنې کړي یری او د دې موږ ګواه یو هغه نه علاوه شهید الله شهید څه کوم هغه هم الحمدالله څه کومې په قرباني پاکستان په خلاف باندې ورکړي دي او هغه هم ته ټولې معلومې دي د پاکستان مرتدو په خلاف باندې کومې قرباني ورکړي دي صحیح ده خو زه درته دا ویم شفق صاحب څوره د اورکزو کمزوری نه کمزوری تقریبا مجاهد وو هغه څوره په بدن باندې کمزوری وو خو هغه الحمدالله د پاکستان په خلاف باندې داسې جنګ کړی دی داسې جهاد یې کړی دی لکه څنګه د کفارو په خلاف باندې مخکیني د اصحاب کراو او د انبیاو په وخت کوم جنګونه کېدو الحمدالله داسې په قربانیه سره جنګونه موږ سره کړي دي ټولو مجاهدینو الحمدالله نو قدرمنو اورېدونکو زموږ اورکزي وروڼه چې کله په پاکستان کې جنګېدل او کله هم چې بیا دې خوا افغانستان ته په دې تورو غرونو را واوښتل لکه د زمریانو په څېر او بیا خلافت سره بیعت وشو زموږ والي صاحب په خراسان کې وټاکل شو حافظ سعید خان دوی سره د ټولو قومونو او ټولو تنظیمونو دوی سره بیعتونه وکړه او راغله دلته یې بیعتونه وکړه کله چې تاسو عابد صاحب دې خوا راواوښتی، افغانستان ته په دې تورو غرونو راواوښتی او خلافت قایم شو، څومره خوشحاله یې چې اوس خلافت سره دې بیعت کړی دی او دلته اوس جنګېږې، اوس څه فکر کې؟ الحمدالله ته څنګه یې؟ تاته ما مخکې نه کومې خبرې وکړلې د جهادونو، ته کوم مو جهاد شروع کړی و، لکه بنیاد والا خبره یې تاته ما هغه ځای کې بیان نه کړه، خو دې ځای کې زه تاته بنیادي خبره کوم څه کوم جهاد موږ شروع کړی و، الحمدالله موږ صحیح توحید او سنت والا عقیده او د مونځ دی الحمدالله اول نه ورسره موږ. په پیل کی وو اخ ټیم نه مو الحمدالله دا عقیده وه څه انشاالله خلافت په قیمیږی یوه وریځ نه وریځ به انشاالله د مو په وینو سره به انشاالله دا خلافت قیمیږی الحمدالله الله رب العزت هغه تمنا د مو په ژوند باندې پوره کړله او دی باندې ډیر غټ شکر ګزار یو څه هغه مو په خپله باندې دا رڼا ولیده او څه کله دا قیم شو نو دی د دی وخت کې مو افغانستان ته هجرت وکړ او څه کلم هجرت وکړ او بیا دی ننګرهار ته راغلو زه خپله ننګرهار کې په دی اچین ولسوالۍ ته دی ځای ته ما کور راوړل نو دی ځای کې مو اول کې ډېر کم مجاهد دی ځای ته راغلي وو صحیح دی نوي بیعتونه شروع نو هغه ټایم کې څه کله مو راغلو پاکستان بیا مو ته دا پروژه جوړه کړه څه خپل استخباراتو پیل دغه ځای کې مو سره وکړ څه کوم د امارت په نامې باندې تنظیم دی د پاکستان دا چې زه عابد صاحب یادونه کوم چې دلته چې مخکې امارت اسلامي مجاهدینو اکثره مشران یې وو هغه یو هغه پوی پوی خلک او هغه خلک چې په واقعیت د اسلام مي نظام دپاره جنګېدل او جهاد یې د الله د رضا دپاره کوه د بل هېڅ چا دپاره مې جهاد نه کوه هغوی ټول راغلل موږ دلته لیدل چې بیعتونه یې وکړل د والي صاحب سره یې بیعت وکړ حافظ سید خان سره کله چې حافظ سید خان په دغه تورو غرونو دې خوا راواوښته، د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه خلک راغله او دلته یې بیعتونه وکړل، ټول هغه حق پرست مجاهدین، هغه حقیقي مجاهدین، واقعیت دی چې په امارت کې مرتدین ترې لړزېدل او دا هیله یې لرله چې الله پاک به خلافت راوړي او موږ به ورسره بیعتونه کوو، لله الحمد او دا سلسله اوس جاري هم ده او خلک هم هغه د امارت نه هغه حقیقي خلک هم راغلي او بیعتونه یې کړي دي، نو دلته چې بیا هغه کسان پاتې شو چې یوازې د پاکستان. په اشاره باندې چلېږي. پاکستان پوهېده چې خلافت موږ ته ډېر غټ ضرر دی او ډېر غټ خنډ دی، نو دغه امارت یې راواچو. دوی سره جنګ په لومړیو کې څنګه پیل شو، د دې جنګ شروع که راته ووي؟ شفق صاحب زه تاته دا خبره کوم په دې په باره کې چې کله موږ دې ځای ته راغلو نو مخلصین مجاهدین خو الحمدالله تاسو یې وینئ که هغه په امارت کې وو که هغه په نورو تنظیمونو کې وو څه څومره مخلصین مجاهدین وو مشران وو الحمدالله ته یې وینئ هغه خپلو سترګو مې ته ولیدلو کوم علما وو کوم حق پرست خلک وو هغه ټول دې ځای ته راغلو بیعت یې وکړ هغه نه علاوه دې ځای کې بیا څه کوم د عیسی والا کسان ورکې وو حکومت سره میلاو وو د هغو اصل مشران څه کوم دي تی خپلا وینې هغه تقریبا په کویټې او پېښور کې ناست دي ټولې دنیا ته معلوم دي نو هغو والا کوم کسان وو دې ځای کې بیا موږ سره په دغې طریقې سره ځله مې شروع کړه څه کله دي ځای ته مو کورونه راوستو دي ځای ته مو اسلحې راړولې لکه اراده د مو ډېره غټه وه صحیح دی نو نورو نورو ځایو ته مو اسلحې نېزګیرولې صحیح دی نو دي ځای کې دیو مو ته لیاره کې د پاکستان په خواښه باندې د پاکستان په وینا باندې لارو کې پټک ته واچولې اسلحې نه ونیولې او مرګري مو ونیولو مرګري مو شهیدان کړو خو الحمدلله د مو امیر صاحب محترم بیا مو ته دا خبره کوله که مو اول وخت نه الحمدلله دا د مو امیر دی حافظ سعید دی اول نه مو سره دا د صبر والا کاری په تنظیمونو سره ډیر کول تقریبا قومي لښکر سره حکمت نه په کار اخسته او تنظیمي خلکو سره حیب سره لکه دغه خو سره دا تمنا نه وسه امارت ولا خلک په داسې مو سره جنگ وکي جنگ وکي نو هغه بیا مو ته دا امر وکړ چې یاره مجاهدینو تاسو په دیو په کومې لارې باندې رسی نو تاسو په بلې لارې باندې ورنه او دیو سره تاسو بس چیړ ما کو د سره تاسو خیر دی خب شي ان شاء الله که کوم مخلصین خلک وي ورکه انشاءالله الله به برابر کړي او تنظیمي خلک دي بس خدا پته ورته نه وه چې یاره دا پاکستان لاس کې دي صحیح نو دیو موږ سره ډېر ظلمونه شروع کړو بس اصلحه یې مه په نیونه کړلې او مجاهدین یې په شهیدان کوونې کړو تر دې حده راورسېدو چې مدرسې مه بند کړې دا تاسو ته ټولو ته معلومه خبره ده او هغه نه علاوه د موږ کورونو ته هغه راورسېدو چې ویارو د کورونو نه وځو تاسې او تقریبا پنځو ورځو کې چاته درو ورځو کې چاته ورېځې کې چاته ګېنټۍ کې څه و نه وتې نو کېدای شي تا بېعزتي مو وکړو. نو دوی به څه ویل چې تاسو ته ویل د کورونو نه ووځئ تاسو سره یې جنګ په کوم خاطر باندې کوو هدف یې څه و چې تاسو سره جنګېدل. هدف خو د دیو دا و څه دیو موږ ته دا ځای ته پاکستان را لېږلي یو او د پاکستان غلامان دي او دا ټولې دنیا ته ښکاره خبره ده دې کې څه شک نشته او که چوک شک څه کوي هغه پخپله د چا غلام وي صحیح دې. نو ديو څه کله ديده کې مو سره جنګ شروع کړ خو مو ته ټولې پروژې د ديو مو ته معلومې شوې څه پاکستان کومې خبرې ورته کړي يې په هغو خبرو باندې ديو مو ته دغه ځای کې ته خبرې را مخکې کړې څه تاسې مدرسې بند کو او تاسې بغيان يو او تاسې نه اهل خلق يو صحيح دی نو په دي وجې سره ديو مو ته بس پروژې ډېرې جوړې کړلې خو اصل مو ته معلومه دا شوه زدر پاکستان عيسائي خلق دي پاکستان راستول و بل ځای کې خو پاکستان موږ سره زور ونه رسید خو دا موږ تر مخکې کړو چې یاره افغانستان کې ننګرهار ته دیو لوړو دا که هر وخت هم وي الحمدلله دې کې داسې زړه ډاکې مجاهدین لوړ دي چې هغه به انشاءالله پاکستان دا تمنا لري چې هر کله یې سلو کالو بعد وي یوازې پاکستان نه ټول کفري ممالک اوس هم د خلافت نه ډار محسوسوي په لړزه کې دي د هغوی د ټولو هغه بادار هغه اوباما چې کوم دی هغه په هلته په پینه ماڼۍ کې په لړزه کې دی هلته به انشاءالله په قرار نه کښېني او په ویره به خپل وخت تېروي د خلافت نه ټول کفار په لړزان دي او ان شاء الله ټولو ته خطر دی یوازې پاکستان او افغانستان نه دی ټولو کفري ممالکو ته او ټولو هغه چا ته خطر دی چې د اسلام په خلاف دي د اسلام زموږ جنګ او د دوی جنګ چې دی د دوی جنګ ښکاره دی چې د کفر په سر باندې کفار دي او موږ چې یو د اسلام لپاره راوتي یو زموږ مبارزه د شرعي نظام د راوستلو لپاره ده او د دوی جنګ موږ سره په شریعت باندې دی دوی وایي چې موږ کفر عام کړو او موږ وایو چې موږ شریعت عام کړو ټول کفار په هڅه کې دي او ان شاء الله موږ هم په هڅه کې یو ګورو چی بریا د چا ده نو مهربانی تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړی. نو الحمدالله بس دا خبره موږ کوو څه بیا کله دیو موږ سره بس جنګ کول خو موږ ورسره جنګ غوښتل نه خو بس دا خو د پاکستان فروجی وی بس د استخباراتو خلک وو څه کله یې جنګ بس اخیری موږ دی ته مجبور شو څه موږ ورسره جهاد شروع کړ څه کله جهاد شروع کړ نو دا د حق و د نه حق خو بیا پته ډیره ډریک لګیږی څه منډه چوک وایی حق الحمدالله هغه هر وخت په خپل جنګي محاذ به نۀ لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه هم وکړه، په پیل کې زموږ کوم والي صاحب چې دی حفیظ سید خان هغۀ به ویل چې تاسو به دوی سره جنګ نۀ کوئ، که دوی غواړي چې تاسو سره جنګ وکړي، په تاسو باندې بریدونه وکړي هم نو تاسو ورته څه نۀ وایئ او حکمت نه به هم کار اخیسته چې تاسو باندې به راتلل هم تاسو به لار چپوله چې دوی سره موږ په جنګ باندې بوخت نۀ شو نو دوی چې نۀ کرارېدل او اوس هغه دی خپل حال هم ګوري ان شاءالله داسې ماتې به ورکوي مونږ دا خاص د پاکستان اربکیان بولو بل هیڅ څوک هم نۀ بولو دوی سره چې مونږ جنګ کوو داسې جنګ به ورسره کوو لکه څنګه چې امریکایانو سره کوو. دې نه وروسته به موږ دوی سره په همدې هدف باندې جنګېږو لکه دا چې خاص که د پاکستان پوجيان يي او ديم هيڅ شک پکې نشته ځکه چې د هغوی په اشاره دي موږ خو د اسلام لپاره راوتي موږ خو د بل څه لپاره نه يو راوتي کنه موږ سره چې هر څوک جنګېږي هغه به اسلام ته خطر يي او هغې سره به انشاالله موږ جنګېږو او هغه به هلاکېږي انشاالله نو کله چې بيا دلته هغه امارت سره په جنګونو باندې بوخت شوئ بيا يې نوره کيسه که تاسو دوام ورکړئ مهرباني. جديده که بس کله بس اخر باندې مو جنګ ته مجبور شو جنګ ورسره شروع کړ ځکه څه يو ډېر زيات ظلمونه مو سره ښکاره ظلمونه وکړو. نو د هغه وجه نه مو ديو سره جهاد شروع کړ الحمدالله جوات فتح مو وموندلې څه څوره ننګرهار دې الحمدالله ډېرو علاقو نه ديو په شا بنې شو او الحمدالله مجاهدين ډېرو علاقو ته ورسيدلو او هغه ځای کې الله رب العزت ديو مغلوب کړو ځکه څه ديو نا اهله خلق او بغيان اصل کې ديو ځکه څه ني امير معلوم وو ني ځای معلوم وو د پاکستان په عيسای په خبره بنې دي ځای کې چليدو نو الله رب العزت ته خپله وليدلو څه الله رب العزت وولو دي ځای نه وخلو نو اوس نه انشاالله دا اراده لري چې دا څو پورې او دي کې کوم خه مخلصین خلق وي انشاالله بیا به هم راسي که کوم پوه نه وي په دې خبرو باندې صحیح دی خو نور به انشاالله دا مو اور هم نه پرېږدو دې کې یوازې هغه خلک پاتې عابد صاحب چې چرسیان او بنګیان دي هغوی نه موږ تمه نه کوو هغوی هېڅ هم نشي کولی او انشاالله هغه به هلاکېږي هغوی چې پوهېږي نه اول خو دې راشي مخه ورته خلاصه ده هېڅ هم ورته نشته خلافت سره دې بیعت وکړي او چې بیعت نه کوي که نه انشاالله د خلافت زمریان به ورته انتظار دې وباسي انشاالله دا فکر مه کوئ تاسو خو عادي خلک هستئ زموږ ټولو کفارو سره جنګ دی تاسو خو به یو څو نفره ستئ انشاالله د وخت په تیریدو به ذلیله شئ او وبه شرمیږئ او ختم به شئ خپله باداره پاکستان به تاسو باندې ډیر وژاړي خو زموږ جنګ یوازې تاسو سره نه دی زموږ جنګ ټولې کفري نړۍ سره دی دا ښکاره خبره ده ټولو خلکو ته د لغه لمر په څیر باندې معلومه ده نو عبید صیب دې نه پس ته څه ارادې لرې انشاالله. الحمدالله لکه اول نه الحمدالله زموږ کومه نظریه او عقیده وه هغه ټولې دنیا سره د جهاد وه. خو نن څه خلافت الله رب العزت قایم کړ دی کې یو ملک پر خبره نه دی اړتیا نه لري چې یا افغانستان یا پاکستان یا روس یا انډیا دا څو ملکونه یا نشته ورکې امریکا پلار دی او امریکې نه علاوه څه څوره د دې زمن دي دغو ټولو سره الحمدلله د مو جهاد وي تر هغه وخت پورې انشاءالله جهاد مو اراده کړې تر څو پورې موږ خپلې د تن وینې نه یي ورکړي. نو او دغه جنګ ورسره زموږ په څه خاطر باندې؟ دا په دې باندې دی څه موږ الحمدلله مؤمنان یو، مسلمانان یو او دیو کفار دي او دیو کفر خوروي او موږ الحمدلله هغه په دې باندې موږ ډېره غټه تمنا الله رب العزت نه وه څه الله رب العزت موږ ته یو دولت راکړي. هغه دولت یي الحمدلله راکړ. مخکې تنظیمونو په وخت کې الحمدلله موږ دا عقیده وه څه دي کفر ټول کفر سره به جنګېږو. خو سره د دي الحمدالله اوسه که الله رب العزت يوه موقع مو تره کړي دي ته خلافت قايم شه والحمدالله انشاالله ته دين اباد به مو يو کافر به مونه په کالار نه کيني ځکه ته ديو کافر دي کفر خوري کفر مو الحمدالله د اسلام عسکر يو مو اسلام په ټوله دنيا باندې خورو ا که د مو په ژوند باندې قايميږي مو قرباني ورکو ورکو انشاالله او که د مو په وينو سره د مو څوره وينه غواړي انشاالله هغه وينو ته مو تيار يو انشاالله او الحمدالله ته اسلام د پر مو په تن وینه ورکوو. هغه مرتدینو ته دې څه پیغام دی؟ پاکستاني مرتد حکومت ته او د افغانستان مرتد حکومت ته دې څه پیغام دی؟ او د دوی جنګیالو ته دې څه پیغام دی چې د خلافت په مقابل کې دوی موږ سره جنګیږي؟ څه پیغام ورته لرې؟ هغو ته خو زه اول دا پیغام لروم چې هغه راشي تسلیم شي و اسلام قبول کړي ځکه چې الحمدالله نن سبا اسلامي دولت اسلامي خلافت قایم شوی دی الله رب العزت موږ باندې رحم کړی دی اودخلافت دیور راشی اوتسلیم شی اوکه تسلیمیږی نه نو الحمدالله دموږ ورته اعلان دی او انشاالله څه لږ وریځو کی به انشاالله دهر دپاکستان دافغانستان څه څوره کفار دی امریکه پوری دغو ټول ته به انشاالله دموږ لاش ډیر ژر ورسیږی اودغو ته انشاالله دموږ اراده دی او پریخلونکی هم دی نه او دینه مخکی موږ ټولو ته دا اعلان دی څه هغه راشی تسلیم شی اسلام قبول کی او ښه دی ځان بنه دوباره نکاح کی صحیح دی ښه صحیح د کفر توبه دی صحیح دی کفر نه توبه وباسی او اسلام ته راشی او بس زمونږ ورور دی دلته زمونږ ورور دی او که بیا نه راڅی نو الحمدالله مو اوس پکې په وجود باندې راغلی یو الحمدالله مو وجود الحمدالله برابر شوی نو ان شاءالله الله سبحانه وتعالی خلافت ار یو اتل په مرګ باندې بیعت کړی دی او په مرګ باندې څوک راغلی دی هغوی شهادت د پر راغلی دی هغوی به ان شاءالله په شا نه ځي او هغوی په یو فکر راغلی او په داسې یو مفکوره راغلی دی چې ځکه چې دا ټول کفر سره جنګ دی یو چا سره جنګ نه دی مونږ سره مونږ د ټولې کفري نړۍ دښمنان یو مونږ د یو چا دښمنان نه یو او نه زمونږ دغه مرتدین سره دښمني په دې ده چې یا د تره زامن دي یا راته ورور وژلی دی یا رانه ځمکه نیولې ده یا رانه کور نیولی دی نه دا خبرې نه شته دوی سره چې زمونږ دښمني ده د اسلام په سر باندې ده او دوی چې اسلام ته ډېر غټ ضرر دی مونږ به ان شاءالله د منځه وړو نو ډېره زیاته مننه عابد صاحب چې مونږ ته دې وخت راکړ او الله دې تاته قبول کړی شهادت درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.